قید خانه ته د د سره دوه غلامان نور هم داخل شو یو ورځ په هوی کې یو د ته اویل ما په خوب کې لیدل دي چې زه شراب نه چوړم بل اویل ما لیدل دي چې زما په سر باندې ډوډۍ پرتی دي او مارغان خوري دوان اویل مونږ ته د دې تعبیرونه او خیا مونږ ته تو یو نیک سړی ښکارې